رسیدلی دی خبر یې ورکړی دی عروه ته او دا دغه وی عبید الله چې دخلت علی عثمان زه ورننه وتم په عثمان عبید الله ابن عدی وی زه ورننه وتم په عثمان دلته خو دې سند کې داسې دی وقال بشر بن شعيب قال حدثني أبي عن الزهري قال حدثني عروة بن زبير أن عبد الله بن عدي بن الخيار چې عبد الله بن عدي بن خيار أخبره د خبر ورکړی دی عروة قال عبید الله وی دخلت علی عثمان زه ورننوتم په عثمان دا که تاسو ته یادی دوه ځله که درې ځله د حدیث تیر شو تفصیل سره مخکې مخکې یو روایت کې داسې تیر شوی او مسور ابن مخرمه که یادو دته او عبدالرحمن ابن اسود وی دا رالل عبید الله ابن عدی ته عبید الله ابن عدی ته او ورته وی چې عبید الله دغه حضرت عثمان چې ستا ماما دی منډه د سره لګه خبره وکا چې دا ولید ابن عقبه نه دی چې دا شراب اسکلی دی او دی ولا سزا نه ورکی دا ولی نه ورکی خلک ستا خلاف پروپاګاندا کوي نو منډه وته وایي چې دله سزا ورکه استاسو خیال مخکې لږ ډیر تفصیل تیر شوی او عبید الله وای زه لاړم حضرت عثمان سحر منزل راته ما وته وی زما تا ته یو ضرورت دی هغه راته وی مړه خدای ته وګوره دا وخت نه دی خیر زرا رستو شما بیا لاړم مرګرو لا جواب را پسې حضرت عثمان رولیک چې تراشه ستا ساجت دی نو ما وتوی چې حضرت دقه سي لوی هستی هجرتونه دي کړی دي د رسول الله سره د تعلق او رشتہ دشته او نن ولید ابن عقبه دغه سي شراب سکلی دی او ته سزا نه ورکې دا ولی نو هغه خبره کوي ریاضه یاد راته مخکې دا تیر شوی و نو دی وی دخلت علی عثمان زه ورننه وتم په عثمان نو ما وته دا شکایت وکړو چې شکایت مې وکړو نو فتشهد عثمان سے بیان کین نو کلمه شهادت ویلا ثم قال بی وی اما بعد پس د دې کلمې د شهادت نه کیسه داسې ده فإن الله بعث محمدا صلی الله علیه وسلم یقینا الله راولېږه حضرت محمد بالحق سره د حق دین وکنت ممن استجاب لله ورس ولرسوله عثمان صاحب وی زم دا غړل نو چې چا دعوت د الله او د الله د رسول قبول ک و امن بما بعث به محمد صلی الله علیه وسلم او زه د هغه چا نه یم چې چا ایمان راوړی دی په هغه دین چې رالیږل شوی دی پیغمبر علیه السلام د هغې سره او ثم هاجرتو او بیا ما هجرتونه وکړه هجرتینې دوه ګوره د هجرت مسله راغله بیا ما هجرتونه وکړه دوه هجرته یو هجرت حبشو ته کړو هغه وسره خپل بیبي بی حضرت رقیه و او بیا بل هجرت کوم ځای ته وکړ مدینه ته و ایو ونلتو سحر رسول الله صلی الله علیه وسلم او ما حاصل کړی دا خپل ولید رسول الله ما د پیغمبر علی السلام سره خپل ولی دا یو محترمه لور مال راکړه چې هغه وفات شو بیا بل محترمه لور مال راکړه ول رقیه بیا کل کلثوم دا وبايعته او د رسول الله سره می بیعت وکړ فوالله د الله په الله قسم ما عصیته ما د رسول الله نافرمانی نه دا کړی ولا غششته نه می وسره دوکه کړی دا حتی توفاه الله تر دې پورې چې الله د دنیا نه غبوت بیا ابو بکر راغی هغه سره هم داسې وه بیا عمر راغی بیا داسې وه خبر ورکړی دی د خپل شاګرد عبید الله ته حضرت عبد الله بن عباس رضی الله تعالی عنہ په د اخره زمانہ کې بیا د مدینه منورې نه راغی طائف کې دی رو نو طائف او مکه سره نږدې نږدې دي نو چې کله به د حج موسم شو نو عبد الله ابن عباس کې سخاوت ډیرو نو دا دا کم خاص خاص صحابه چې دا بټول د ملمانو په مینا کې یو ځل دغه سي د حضرت عمر اخیری حج او اخیری چې عبدالرحمن ابن عوف هغه د عبد الله ابن عباس ملمو نور صحابه مو عبد الله ابن عباس صاحب سره خپل کورم عبد الله ابن عباس صاحب کور کې ناشته عبد الرحمن ابن عوف د عمر صاحب سره دی دا د هغه اخیری حج وو چې ګورو یو سړی راغی ورته وی حضرت عمر صاحب ته وی حضرت خبر نی هغه پلانی وی که عمر مړ شو نو زما به بیعت د پلانی سره مطلب دا د خلک را پاسی او د ځان چې دینو انتخابات کوي چې زما بیعت د غسرې د عمر پسې برستو خلیفہ سوکی پلانې پوه نه شوې عبدالرحمن وی عمر صاحب ته یو سړی راغی ورته وی حضرت هغه پلانې نه دی هغه دا وی چې که عمر وفات شو دا به رسو ته پوره تفصیل راشي نو زما به بیعت د چا سره وي د پلانی سره هغه به مونږه خلیفه کو عمر صاحب سخت خپه شو چې دا خو څه د کوڅو خبرې نه دي چې هر سړی دی راځي ما د پلانی سره ما پلانی سره بیعت کړی دی ما پلانی سره بیعت کړی دا خو ډېره اهمه خبره ده نو عمر صاحب اراده وکړه چې بیګاله دا ټوله جان را جمع کوم او بیان وته کوم چې دا خبره تاسو سره کوي نو عبدالرحمن ورته وی حضرت دا مکوه په حج کې هر قسم خلک راغلي دي هغه قابل د دین دي چې تاسو سره مشوره وکړي چې کله مدینه ته لاړ شي دا پوی پوی خلک برا جمع کې د مدینه خلک ته چې کم ماجر دي او که د مدینه خلک دي پوی خلک دي هغوی سره بیا مشوره وکړي خیال لري نو عمر صاحب بالکل چې مدینه ته لاړم او اول بیان کوم دا به کومه چې روره تاسو انتخابات د امیر چې کوي هغه د هر سړي حق نه دی هغه د پویو خلکو دغه دی خو دلته د حدیث ډېر مختصر دی چې دا واقع درته یاد نو بیا به دا خبره اسانه شي عبیدالله وی زه ورننوتم په اوس دا څه شی شو عبیدالله ابن عدی وی چې عبدالله ابن عباس اخبره هغه خبر ورکړی دی دی عبیدالله ته ان عبدالرحمن ابن عوف چې عبدالرحمن ابن عوف ما درته وی عبدالرحمن ابن عوف په مینا کې ملمه د چاو د عبدالله ابن عباس صاحب د د دیره کې و خو بیا دی تللی دی حضرت عمر صاحب سره دی هلته ورغلی دی نو بیا د عمر صاحب نه را واپس راته نو عبدالله ابن عباس ته راغی نو رجع د عبدالرحمن واپس راغی د حضرت عمر د مجلس نه کم ځای ته راغی الی اهله اهل د عبد الله ابن عباس ته اهله کې به ضمیر عبد الرحمن ته نه راځي کوي د عبد الله ابن عباس چې کم اهل او کورو په مینا کې هغه ځای ته واپس راغی وهو بمینا او د عبد الله ابن عباس صاحب دیرو په مینا کې او دا کمه زمانه و دا د عمر صاحب اخیری حج و فی آخر حجت په هغه اخیری حج کې حجها عمر چې کړو هغه له عمر صاحب خیر چراغ عبدالرحمن زکور کوم فوجدنی نو عبدالرحمن ابن عوف زو مندلم خپل کور کې فقال عبدالرحمن نو عبدالرحمن وی لکه خبر نه ما دلته ګور ډیر مختصر دی چې دقه سي عمر صاحب ته چوي چې پلانې سړی وی که عمر وفات شو نو زما به بیعت د پلانې سړی عمر صاحب وی زه پاسمه بیګاله او د خلکو ته بیان کوم چې دا ستاسو کار خو نه دی نو فقلت عبدالرحمن وی ما وتوی چې یا امیر المؤمنین امیر المؤمنین خلق مشوره در چا سره نه کوي دا خو هر قسم خلق راغلي دي دلته ان الموسم یقینا موسم د حج یجمع رعاع الناس اگر جمع کوي دا لاندې خلق رعاع الناس دانی تاسو ته نیچه طبقه والا دا لاندینی بیکاره خلک نه پکې سوجي نه پکې فکري دار کې زمزه نه خلک راغلي یقینا موسم چې دی یجمع رعا الناس هغه را جمع کوي مختلف قسم خلک اوس ته دوی سره دا خبره څنګه کې و انی ارا زه دا وینم خو چې انتم هله چې ته د خلکو ته مهلت ورکه بیان مکوه حتی تقدم المدینه تر دې پورې چې ته مدینه ته لاړ شي نو چې مدینه ته لاړ شي نو خو ډیر بختور ځای دی فانها دار الهجره ګوره ټکی راغی مدینه چې دی دا کور د څه دی د هجرت دی صحابه او هجرت دی ته کړی دی رسول الله دی ته کړی دی مبارک ځای دی و سنت او د سنتو ځای دی وتخلص او تبا اورسیږي لاهل الفقه هغه خاوند د پوهې ته په دین کې و اشراف الناس او هغه عزتمنو خلکو ته هلته عزتمن خلک دي و ذوي رایهم او خاوندان د عقل او د سوچ هلته خو هغه دي نو هغوی سره بیا دا خبره وکړه چې دا تاسو لارو کوڅو کې دا خبرې څه لګوي عمر صاحب ومنله وقال عمر عمر وی چې خیر سره مدینه ته لاړ شم او اول زه بیان کوم د خلکو ته کنه نو دا به کوم نو چې اول بیان زه کوم نو دا خبره به کوم یاد خان دی حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال اخبرنا ابن شهاب عن خارجة بن زيد بن ثابت عن ام العلاء خارجه ابن زید ابن ثابت زید ابن ثابت مشهور صحابي دی کاتب د وحی د رسول الله دی بیا دا غزوه د خارجه غ تابعی دی دی واقع بیانوي چې ان ام العلاء چې حضرت ام علا دا یو صحابیه ده امراتون دا یو خزه ده من نسائهم د خزو د دوینه خارجه صاحب وی زمونږ د کورنۍ د خزو دا یو خزه و ام علا بایعت النبی صلی الله علیه وسلم او د څه خزه و چې هغه بیعت د رسول الله سره کړو دا ام علا چې زمونږ د کورنۍ خزه ده اخبرت هو دی خبر ورکو دی خارجه له د څه شي خبرې ورکو په دې صحابه کې یو صحابي دی عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ دا مشهور عثمان نه دی دا بل دی عثمان ابن مزعون دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د تیرور مودتی او په مدینه منوره کې چې اول وفات شوی دی صحابي نو دی وفات شوی دی عثمان ابن مزعون بقی نه دی بقی دا مخکې ادیره نه وه بقی چې ادیره شروع شوی دی نو اول پکې دی خخ شوی دی که ستاسو خیال و چې دا خخ شو عثمان ابن مزعون نو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ او تیګه راواغشته او د سره کې خو وای په دې تیګه به زه د خپل رور پیژنم نو د خپل کورنۍ بیا به چې مړی میو شوه د سره خخوم عثمان ابن مزعون رضی الله تعالی عنہ لوی شان ولا صحابي دی نو اسما بی بی وی چې عثمان ابن مزعون چې کله هجرت وکړ په ماجرو کې راغی نو انصارو سره قرې واچولې اوس دا ټول ماجر خو یو سړی نشي سنبالولې نو سره خسنې پی واچول چې پلانې به زمای او پلانې به زمای عثمان ابن مزعون دا زمونږ روته حين قرعت الانصار په هغه وخت کې چې قورې واچولې انصارو علا سکن المهاجرین په سکنا د مهاجرو هغه د ګوره مهاجر ټکی راغی چې مهاجر وي نو خو هجرت به وسره یې کنه قالت ام العلا ام علا وی د حضرت عثمان بیان کوي چې فشتکا عثمانو بیمار شو عثمان عندنا پنې زمونږه وجعلناه فی ثوب او منګه وګرځاو دی په جامه کې داسې صادر مادر هم ته تاو کو خلک مړی باندې دغه کوي صادر مادر واچي رسول الله خبر شو چې دغه سي حضرت عثمان وفات شوه دی اراغي فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم رانه نوته مونږ ته پیغمبر عليه السلام ام علا وی فقلت ما د ځان سره وی عثمان ته اوس مړی ته ناسته ده ناسته ده سوی فقلت ما وی چې سبخت ور سړی عثمان قلت نو ما وی رحمت الله رحمت د الله دی وی علیک پتا اباس ابا صائب اے ابو صائبہ دا د ده کنیه ده رحمت دی وی د الله پتا باندې اے ابو صاحبه او بل زدا گوی کوم چې الله ستا به اندازې اکرام وکړو او اکرام هم دا دی چې الله پاکي جنت ته داخل کی اشهد شهاد شهادتي زما گوی چې د علیک پتا باندې ده شهادتی زما گوی ده علیک پتا اغا گوی می داده چې لقد اکرمک الله یقینا عزت درکتا تا الله عزت هم دقه دی چې د مرګ نه پس الله سړی ته جنت ورکی نو تا ته الله عزت درکو جنت درکو ټیک دی چې عثمان صاحب خو ډیره لوی هستی ده خو په مسله باندې رسول الله خبري وته وی تا ته د کم ځای نه معلومه ده چې الله تعالی د حضرت عثمان اکرام وکړو په الله باندې د ځان خبرې کول نه پکار فقال النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر علیه السلام وتوی و ما یدری کی او تسپوی کړي ان الله اکرمه چې الله د دې اکرام وکړو نو قالت حضرت عائشہ حضرت ام علاوی چې صاحب ما ته خو پته نه لګي نو چې پته نه لګي د ځانه وي قلت ما وتوي لا ادري زنه پويګم بي ابي انت و امي يا رسول الله ز قربانو ما ستانه قربانو ما چې دي پلار او مور ستانه يا رسول الله اې دا الله رسوله چې صاحب یقیني تور باندې موږ د عثمان صاحب په باره کې دا خبره نشو کولی نو بل د چا په باره کې به وکړو چې دا یقیني موږ نشو ویلی چې الله تعالی د حضرت عثمان اکرام وکړو نو چې د د باره کې نشو ویلی چې دومره د دین خدمت یې کړی نو بل به څوکي فمنو نو بیا به بل څوکي نو قال رسول الله وی یو د عثمان صاحب خبره ده یو عامه مسله ده نو قال رسول الله وی اما هو هر چې دا عثمان دی نو ټیک دا خو ډیره لوی هستی ده فقد جاءه یقینا راغی دته والله قسم په الله عثمان چې راغی دته په الله قسم سوک و تراغی الیقینو مرگ وعبد ربک حتی یاتیکل یقین نو یقین په معنا د مرگ سره دی عثمان شه دی راغی دته مرگ والله قسم په الله انی لارجو له الخير زه امید کوم د د لپاره د خیر امید کوم امید په الله فیصله نشم کولی خو امید می دا دی چې مسلمان دی او صحبت نصیب شوه دی نو دا می امید دی و ما ادری او زه نور په لو نه پویګم والله په الله قسم وانا رسول الله او زه د الله رسول ما او زه نه پویګم چې ما یفعل به د سره وسکیږي یقیني طور موږ څه ویلی نشو خو امید هم دا دی چې الله به د دې کرام وکړي وای ما وی چې عثمان په باره کې څوک یقین نشي کولی نو بل څوک څوک دی قلت قالت امي علاوي فوالله قسم په الله ځکه چې دا خو زمونږه ګوانډي او امسایه مو موږ سره ماجر او دونه خدمتونه مو کړو ما وی الله د دې عزت او رسول الله وی یقیني تور تاسو نشوي ویلي دې خبره زه خپه کړم چې خپه شوم سوجونه مې کول فنمتو که د نون زیر وایم سیدا یا د نون پیخو وایم فنمتو زه وده شوم چې وده شوم خوب وینم فرأیتو لعثمان ابن مزعون ما ولید د عثمان ابن مزعون لپاره عینا چینا تجری روانه وه یو چینه وه او روانه وه، ما تپوس وکړ دا روانه چینه د چا ده؟ وایي دا خو د عثمان ده. فجئت رسول الله صلی الله علیه وسلم زه رالم پیغمبر علیه السلام ته فاخبرته ورته مې خبر ورکړ چې دقسې ما خوب ولید فقال رسول الله وایي ذلک عمله دا د هغه نیک عمل دی لکه څنګه چې د چینې نه د کلي خلک فیدې اخلي په خپل هم تی وبس کی سارول هم تی وبوړي لوخل هم تی وبوړي د قصې د د عثمان ابن مزعون چې کوم هغه د دین خدمت یې کړی دی هغه د دینی خدمت چې د رسو خلک د دینه فیدې اخلي حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابو اسامه عن هشام بن نبي عن عائشه رضي الله تعالى عنها قال حضرت عائشه وی دا مخکم تیر شوی وو د اوس قبیله او د خزرج قبیله په خوا یو جنگ عظیم تیر شوی ډیر لوی جنگ وو په هغه لوی جنګ کې د دواړو طرفونو چې کم سردارانو دا ختم شوي وو سرداران ګورې قوم چې هدایت نه قبلی نو د سردارانو د وجې نه قبلی که سرداران د ایمان د راوړو د پر رکاوټ جوړ شي هغه وایي که دې قوم ایمان راوړو نو خو بیا به ټول د پیغمبر پسې ځي ما پسې خو بیا څوک نه ځي الله خپل پیغمبر ته داسې اسانتیا جوړه کړه چې اول دا جنگ وشو جنگ بوعاس په دې کې دا دواړو طرفونو چې څونه سردارانو چور ختم شو نو چې کله رسول الله راغی د دې یو قبیله هم دغه نو سردار نو چې سردار نو چې ایمان ورته پیش کړه کاوټ مکاوټ رانغی او اوس قبیله ایمان راوړو خزر چې مروړو ما یو کده سرداران وی نو سردارانو بیا لانجې جوړولې کان یوم بعاث او هغه ورځ د جنگ بعاث دا لوی جنگ تیر شوی دی د اوس قبیله او د خزرج قبیله نو او دا ورځ د جنگ بعاث یومن دا یو ورځ وه او قدمه الله مخکې کړی و الله لرسوله د پاره د خپل پیغمبر په دې کې د الله د رسول ډېره فایده وي هغه ته لاره صفا شوه رکاوټ پکې نو د ټکی ته ګوره ها قدمه الله بیا به پی راسو الله مخکې کړی و دا د پاره د خپل پیغمبر فقدم رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی پیغمبر علیه السلام المدینه ته مدینه ته هغه د هجرت ټکی راغی راغی رسول الله مدینه ته وقد افترق او یقینا خواره واره شویو ملئهم هغه ډله د سردارانو د دوی یا خو چور قتل شویو او یا ونه وقتلت سراتهم او قتل شویو سرداران د دوی نو مخکې ټکی څنګه فی دخولهم فی الجنه دا براواله د قدمه سره به ولګوي ښه دا ورځ د جنگ بعاث دا مخکې الله د خپل پیغمبر د پاره تیار کړی و او پس شي کې فی دخولهم الاسلام په داخلي دو د دې خلکو اسلام کې کدا بعاث نه وي نو بیا د مدینه خلک چرته په اسلام کې شاملې دي حدثني محمد بن المثنى قال حدثنا عندر قال حدثنا شعبة عن هشام بن ابي عن عائشة رضي الله تعالى عنها حضرت عائشة وي ان ابا بکر یقینا ابو بکر دخل عليها اگر انن وته دیتا حضرت عائشة وي زما پلار ابو بکر صدیق ما کرر انن وته والنبي صلی الله علیه وسلم عندها او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دې سره دا سر وزوا یوم فطرن پروز د واړه اختر او قال یا دسی وی چې اصحا غټ اختر لاندې د راوی شک دی چې ما ته استاد وړو کې اختر وی او که غټي وینو خو دې اخترونو کې یو اختر وزوا دی راغی وعندها قینتان او د دې عائشه سره دو جنکې وي قینا خپل معنا دا مغنیه سندر غاړي دلته ته معنی کوي وینځي داسې وړې وړې جنکې د دې سره وی قینتانی دوا وړی جنکه او توغنی یعنی اغوی سندره وی سندره وی خو سندره یو زمنګ سندری دی دا نه هغه د تورزن زمانی سندری چې هغه به خلکو وی او د جنگونو بیان به کو اوس قبیله اوس قبیله خزرج قبیله د دوی شاعرانو به دا شعرونه وي هغه د شعرونه به دې دوو جینکو وي بما په هغې تعاظفت الانصارو چې وی به انصارو یوم بعاسن پر ورځ د جنګ بعاس می دوله خیال لري کنه تعازفت خپله معنا دا دی چې سندره وي او په ساس کې وي په ساس کې ساس خو پیژنه کنه هغه باجی دوکړې وي شپېلې وي په دې کې وي خو دلته مطلب دا دی چې ویل دا سندرې وي چې سندرې وي چې ابو بکر راغې نو سوی فقال ابو بکر نو ابو بکر وی مزمار الشیطان دا خوش پیله د شیطان ده پخوا خلک اوس خو نه وي پخوا خلک مونږ چې واړه وم داسې به وو وروره شپېلې به د خلکو له داسې خوند ورکو ټوړ ټوړ به یې کوله شپېلې به یې واله نو دی هم وایي چې دا خو وایي دا خو د شیطان شپېلې ده چې پې خوشحالیږي دا ټکي ووې مرتینې دو ځله فقال النبي صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی دعهما پریګی دا دا دو جنکی پریدا یا ابا بکر ای ابو بکر ان لكل قوم یقینا د هر یو قوم چې د عید نختری و ان عیدنا او یقینا زمونږ اختر چې د هاذ اليوم داروز ده دونه پابندی هم نه ده پکار وړی جینکی دی په کور کې ناست دی او هغه د بهادرۍ شعرونه دي هغه وایي هغه وایي بلکل دا جایز دي خو دا دا چې دا د عشق او د دې د محبت او د دې د غني شعرونه لکه دا اوس چې خلک وایي بل دا دی چې هغه جینکې بالغې نی یا مراهقې نی چې هسې نظر پې دغه کېږي ښه لګي وړې وړې جینکې دي او لګیا دي تمبلې راغشتې دي ډبه ډبه کوي په ساز نه وي هسې ډبه ډبه کوي او د بادرې شیرونه وایي وایي دی که نه خو ګورې دا نشې ګړېدلی پکې دا نشه هغه د عشق یا غټ بنی آدم یو هغه وي ما وی زمونږ په دې مسلمانانو کې ځان ته نیکان خلک وي او ځان ته صوفیه کرام وي هغوی وی موږ د خپل ځان اصلاح کوو هغوی دقه سي باجې دوکړې وی په غټو غټو ګیرو به ګډیږي وی ولی وی هغه د حضرت عشی بی بی په کور کې جنکو ساغه د سندره وی او رسول الله وته وی پرېګه ده معلومیږي دا خبره ده بل په دې باندې مونږه دا مړه زړونه را ژوندې کوو دا سندرې چې وایې او هر څه وایې نو زړونه را ژوندي شي یروره د رسول الله دغه ته وګورئ هغه چې تربیت کړی دی په سندرو یې کړی دی په ګډېدو یې کړی دی صحابه چې کوم دغه کړی دی تربیت هغه صحیح که غلطو هغوی په ګډېدو کړی دی حضرت د تبراشي عبدالله ابن مسعود صاحب یو ورځ په لاره ته چېرته غره کې یو سړي شپېلی واله نو ده په غوږونو کې ګوتې ورکړې شاګرد ته وایي چې ما به غوږونو کې ګوتې ورکړي خو چې کله بیا د اواز ته نه اورې نو ما ته ووایه دا خو مزمار او شیطان د انسان زړه مړکۍ د دین نه مړکۍ په فحاشۍ باندې راوچتوي نو دا نه دي پکار نو نزل هغه دیر شو فی علو المدینه پاغه بره طرف د مدینه کې نزل هغه کوش ردمه شو فی علو المدینه پاغه بره طرف د مدینه کې الکه د مدینه بره طرف کم یو دی فی حی په یو محله کې فی حی په یو محله کې یقال لهم چې ویل کیږي دغه محلې والا ته بنو عمرو ابن عوف بنو عمرو ابن عوف دا ماغه قبا خي رسول الله صلی الله چې هجرت کو نو راته راته چې قبا ته راغی نو په قبا کې رسول الله ایثار شو او دغه قوم ته به سوي نغه به وته وي بني عمرو ابن عوف او بیا چې ایثار شو نو د چا په ځای کې ایثارو کلثوم ابن حدم یو ډیر مخلص سړی و دغه په ځای کې بیا ایثار شو دا کم دغه چې دی قبا جماعت دام د د پزمکه کې جوړ دی دا کلثوم ابن حدم واجبه کار دی قبا کم طرف ته دی داسې دی د مدینې ساجیبه غوندې کار دی دا طرفونه نه دي دا د احد نه راوالی داسې او داسې راځی دا دغه قبا دې ته دوی دغه وایي اوچتې علاقې دا عوالی ورته وي احد هم په عوالیو کې راځي دا علاقې ټولې په عوالیو کې راځي تر د دغه پورې قبا پورې بیا دا داسې ارته دا علاقې نه دي ده لکه دا سبع مساجد او دا علاقې دا ټول په مسفله کې راځي زمونږ او د هغوی سره بېل دغه دی اوس مونږ دا علاقه اوچته ده دا علاقه بره ده دا هم اوچته ده زمونږ دا طرف او دا طرف دغه دی ښکته دی د هغوی هغه طرف دغه دی ها فقام فيهم رسول الله سید پاغوی کې 14 ليله سوار لشبه رسول الله په قبا کې سونه وخت تیر کړی دی مختلف روایتونه راځي خو دا روایت چې دی نو دا ډیر د نورو نه قوي دی چې سوار لشپې تیرې کړې ثم ارسل بیا رسول الله جواب ولېګو الى ملئ الى ملئ بني النجار هغه جماعت او ډلې د بنو النجار ته بنو النجار د خزرج قبیلې یو شاخ دی دا مسجد نبوي او دا علاقه کې دوی آبادو ابو ایوب انصاری هم د دې دغه نه نو رسول الله جواب ولېږو هغه جماعت د بنی نجار ته چې لکه تاسو راشه چې زه تاسو سره لاړ شم چې رالل رسول الله وسره روان شو په قصوا اوخه په هغې باندې سورو خو د قبا نه تر د دغه پورې د مدینې پورې ابوبکر صدیق د رسول الله پسې رسته سورو وکا قال انس صاحب وی اوس هم راته هغه نقشه یاد ده وکا انی انظر الی رسول اسلام لکه چې زه ګورم اوس رسول الله ته على راحلته چې هغه سورو په خپل سورلې و ابو بکر ردفه او ابو بکر دغه پسیو و ملأ بني النجار او هغه جماعت د بني النجار قبیله حوله هغه د رسول الله نه چاپیرو مسلح پرون تاسو ویلی چې دا د مدینه باندې کومه خوشحالي وه یو قوم به وی حضرت مونږ سره ایثار شه بل به وی مونږ سره ایثار شه رسول الله به وی او خپرې دی الله ته د دې حکم دی دې ته د الله حکم دی چې چرته دې سر کې خو بسال ته به زما دغی حتی تر دې پورې القا چې رسول الله او غرزو خپل سامان بفناء ابي ايوب پاغه مخه د ابو ايوب د ابو ایوب د کور چې کومه مخه وه په هغې خپل سامان وغورځوه قال انس صاحب وی جماعت نو فکان یصلی رسول الله به مونږ کو حيث ادرکته الصلاه چې چرته بر لاندې کدل مانزه خو چې کله په رسول الله باندې د چرته د مانزه وخراغي د بل تکاو ويصلي هغه به منظم کو فی مرابز الغنم پاغه پنډغالو د ګډو زو کې که یو پیوستم به یو پنډغالی ته ننوتی او هغه ځای کې به پې د مانځه وخت راغی هلته به کو قال انس صاحب وی ثم امر ثم انه امر بیا رسول الله امر وکړو بی بناء المسجد په جوړولو د جماعت چې د مدینه خلکو جماعت جوړو که دا امره ووایم صحیح ده او که داسې ووایې چې انه امره رسول الله ته امر وشو د الله د طرف نه فارسل الى ملئ بني النجار نو رسول الله جواب ولېږه جماعت د بني نجارو ته دی بنی نجارو ته جواب ولېګو یو هغه لیګل واخو د قبان راتللو دا اوس دلته مشوره وته وسره کوي فقال رسول الله وتوي یا بنی النجار ای بنی النجارو دا نن چې دا کم ځای کې مسجد نبوي دی دا ځای د رسول الله خوخو تاسو مخکې ویلیو پیغمبر اسلام تپوسو کو چې دا د چا دی وی حضرت دا د یو دوه ولکانو دی که خیال مو د یو نامه ده سهیل او د بل نامه ده سهل وی دا سوک دی وی دا د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنہ سره دی الته نو پیغمبر سمغوی ته وی چې دا زه مال په پیسو راکې انصار وی نه نه نه نه نه په پیسو نه درکو اسې درکو پیغمبر اسلام وی زه جمعات اسې نه علم په پیسو راکې نو بیا په لس دینار باندې خبره وشوه رسول پاک ابو بکر صدیق ته وی الک لس دینار ورکه سامنونی په پیسو باندې راکې حائطکم باغ ستاسو دا سدی کې زمکه وا زنې باغو زنې ادیره وا او زنې اسې کندې کپرې وي دا درې قسمه دغه وا وی دا غون باغ را لراکې هازا چې دا دی فقالو بنی النجار وی چې لا په پیسوی نه درکو والله قسم په الله لا نطلب ثمنه من طلب نکو د پیسو د دی الا الی الله دا الا په معنا د من سره دی مگر د الله نه خ قال فكان فيهما اقول لكم انس صاحب وی فکان فیه نو په دغه باغ کې ما اقول لكم هغه چې زه تاسو ته ویم دا رستنې خبره ما درته وی دغه باغ درې سیو یو کجوري پکې وی آبادو یو حصہ هغه وا چې هغه دیره وه دا پخوا مشرکان او کافران پکې دغه شوي او خښ شوي او یو هغه حصه وا چې هغه ټولې کندې کپرې وي ها فيه وی كانت فيه قبور المشركين او په دغه باغ کې قبرونه د مشرکانو ما وی یو حصہ سوا دیراوه او هغه کې دا د پخوا زمانه مشرکان خخو دا یو حصه وه وکانت فيه خرب او په دې باغ کې ناباد ازمکه خرب خراب ناباد ټول کند کپره دا دوشو وکانه فيه نخل او په دغه باغ کې کجوره د باغ ما وی درې سی وی یو حصہ کې خجورې وی یو حصہ کې ادیره وه او بل حصہ چې دی هغه ناواره و نو پیغمبر اسلام وسره سکی فامر رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام امر وکړ چې دا دیره نه ده د دې کافرو قبرونه پکې دي دا روس پړي او دا ډوکی ما ډوکی راواله او لری شته یوسه نو امر وکړ رسول الله بقبور المشرکین په قبرونو د مشرکانو فنو بشت نو هغه راو کنول شو راوکنولی شو او د دې ځای نه د هغوی هډوکي مډوکي بل ځای ته یوړی شو او هغه ناباد ځمکه چې هغې سره څه وشو وبالخرب او امر وکړ رسول الله په هغه ناباد ځمکه فسویت هغه سره دغه شوه اواره کړې شوه واو درې مې ساغه باد و وبالنخل او رسول الله امر وکړ په کجورو دا کم چې باغو ویل کدا کجوري وه فقطع هغه پرې کړې شوې نو دا چې پرې شوې نو دا کجوري نه دی مخ په قبله دا دیوال ته جوړ کو مخ په قبله دغه سیو درولې دا دیوال د مخ په قبله چې کوم دغه قبله ده سره دقه سي دغه کړي او د ستنو په ځای باندې بیا د کجوري وته ولګولې خو چې ستنو زین به دا دراو دیوال خو دا کجوري دیوال کو خو چې کوم ځای کې به دروازه و نو هغه دروازه د سشي به و دسې دروازه خو نه وای چې بندوه او دغه کوه چوکاټ چې ته تاسو وای نو چوکاټ یې د تیګو نو دغسې باره به یو خوا هم والې وه د تیګې او بل خوا به هم والې وه به دا به دروازه وه دا به یو چوکاټ و دا به بل چوکاټ و قال راوی وی چې جعلو شروع شو دا صحابه ينقلون غوی براوړل ذالک الصخر دغه تیګي وهم يرتجزون او غوی به دا شعر وی ورسول الله صلی الله علیه وسلم ما هم پیغمبر هم د دوی سره او تیګي به راوړي او یقولون وی به اللهم لا خير الا خير الاخره فانصر الانصار والمهاجر اللهم یا الله انه یقینا لا خیر نشته د خیر الا خیر الاخره مگر خیر د اخرت د دې وجنه فانصر الانصار رابط نصرت او کې د انصارو والمهاجر او د ماجرو باب اقامت المهاجرین دا باب دی د اوسېدلو د ماجرو بمکه په مکه کې بعد قضاء نسکه پس د پورا کولو د عبادت دا غنه یو ماجر دی او راغی حج له حج وکړو د حج نه پس چې دی فارغ شي حجت دغه کی طواف وداو کی د دینه ولرستو په مکه کې سونه اوسېدل جایز دي یو عمره له راغی ماجر د مدینې نه یا د بل ځای نه او عمره وکړه او د عمرې نه فارغ شو نو څو نه اوسېدل وله پکار دي ستاسو حشه وی د مکې نه د فتح د مکې نه مخکې ماجر له دا جایز نو چې هغه په مکه کې اقامت وکړي یو شپه تیرول په مکه کې د دوی د پاره حرامو د ماجر سړي د پاره د فتح د مکې نه مخکې یو شپم تیرول دغه کې حرامو مکه کې کله چې مکه اسلامی وطن شو فتح شو نو بیا دا و چې یو سړی باج لراغي لاج نه به فارغ شو یو سړی به عمرې لراغي عمرې نه به فارغ شو نو دل درې ورځې اوسېدل دا دغه یجوزو د دریو نه زیات بیا ول اوسېدل دا جایز هغه نو ها وای حدثني ابراهيم بن معزه قال حدثنا حاتم عن عبد الرحمن بن حميد الزهري قال سمعت عمر عمر بن عبد العزيز يسأل الصائب ابن اخت النمر عمر ابن عبد العزيز يسأل اغه تپوس کو د مسلې د چانه د صائب نه د توي صائب ابن يزيد چې ما سمعت فی سکنا مکه اے صاحبہ تا سوري دلی دي د رسول الله نه په باره د اوسېدو د مکه کې چې یو ماجر دی او هغه راشي مکه ته حج او کی فارغ شي عمره او کی فارغ شي نو بیا دې دلته سونه اوسېدي شي عمر ابن عبدالعزیز پښتنه کوي د صاحب ابن یزید نه نو قال صاحب وتوي چې سمعت العلا ابن الحزرمي ما وردل د حضرت علا ابن حزرمينا قال غبوي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه السلام وی چې ماجر چې حج تراشي او د حج نه فارغ شي لاندې ورسره لیکي حج خو تاسو کړی دی کنه د حج نه کله خلک کله فارغیږي چې طواف صدر وکي هغه د رسخته طواف ني نو دا غینه پس نو پیغمبر اسلام وی چې سلاس سن درې شپې جایز دي للمهاجرین د پاره د چا د مهاجرو بعد الصدر پس د طواف صدر نه یعنی حاجی صاحب مهاجر راغلی دی حج ته د حج د احکامو نه فارغ شو طواف صدر مو کو نو د هغه لپاره صرف درې شپې اوسېدل جایز دي د درې شپو نه پس زیات به هغه نه اوسي دا د مهاجرو لپاره مسله ده موږ له خو جایز دي چې هغه هجرت ګډوډ نه شي بابون دام یو بل باب دی د متعلقاتو د مخکینی باب نه مخکې باب کې هجرت و دې کې به هم د هجرت مسلې بیانېږي خاص کر رسول الله به دا دعا کوله چې یا الله زما د صحابه او هجرت دا تمام کې او کامل کې خدای په هجرت کې فرق مراولي هجرت کې فرق هم دقه دی چې هجرت دې کړی دی او بیا لاړ شي وطن د غار څخه خراب کی حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن ابي عن سهل بن سعد قال سهل بن سعد وی قال دی وی دا یو بل مسله وا د حضرت عمر صاحب زمانہ کې د اسلامی حکومت ډیر خور شو حضرت عمر ته یو چټی رالیله سرکاری او دا غ چټی تاریخ او شوال چې دا کار شوال کې دی او دا میاشتند شوال و پلانیت د شوال پلانې تاریخ نو عمر سه وی دا کم شوال تیر شوال که موجوده شوال او که آینده شوال دی خو څه پته نه لګي واړه اختر میاشت شوال وي بیا د د صحابه سره مشوره وکړه چې ځان له یو تاریخ مقررول پکار دی چې دا غنه مخ تاریخ جوړ دغه کو یو صحابي پکې وی چې د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د ولادت نه وکاو پیغام حضرت عمر وته وی نه دام سین ده دا. چې رسول الله کله پیدا شوه دی داغه وخت نه به موږ تاریخ مقرر کو یو کال او دو کال او درې کال وی دی کې مشابهت د عیسایانو سره دی دا خو عیسایان لګیدلی دي چې د حضرت عیسی د ولادت نه د تاریخ شروع کړی دی دا تاسو چې وتنن 2024 وایي چا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د بعثت نه شروع کو اغم رد شو سلور مشورې دي چا وی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه به شروع کو عمر سه وی دا هم یو لوی صدمه ده هر کال چې نوی کیږي نو په مسلمانانو به د صدمه را تازه کیږي نه د ولادت نه شروع کو نه د بعثت نه شروع کو نه د وفات نه شروع کو یو خکل صحابی یا غالبا دیم دی چې د هجرت د رسول الله نه به شروع کو چې رسول الله کله هجرت وکړو نو د سی باوی د هجرت اول کال دویم کال دریم کال زما خیال له اوس کم چلیږي 1445 1445 هغه د هجرت نه نو هجرت خو رسول الله صلی الله علیه وسلم د ربیع الاول نه کړی دی په کال دا و چې د اسلامی کال پیله میاشت دغه شي ربیع الاول شي خو صحابه او دا دغه وکړه چې حضرت رسول الله هجرت د ربیع الاول نه کړی دی خو اراده د هجرت د محرم نه کړی دی اراده د هجرت چې کړې ده نو د محرم نه کړې ده د دې وجې نه موږ به د محرم نه تاریخ مقرر کو ولی چې د خلکو ته دا پته ولګي چې د یو نیک عمل اراده دام داسې د لکه هغه نیک عمل دی چې کړي رسول الله خو محرم کې دغه نه دی کړی هجرت خو اراده د نه د وفات د رسول الله نه نه د ولادت د رسول الله نه دا دوه خبرې او نه د بعثت د رسول الله نه هغه خبره ده قال سهل سی وی ما عد دوی شمارنه او نکړه د کالونو مما بعث النبي صلی الله علیه وسلم د بعثت د رسول الله نه ولا من وفاته او نه د وفات دا غینه ولا من وفاته او نه د وفات دا غنه ما عدو دوی شمارنه نه ده شروع کړي تاریخ مقرر کړي نه دی الا من مقدمه مگر دا غ وخت دراتلو د پیغمبر علی السلام المدینه ته مدینه ته نو د پیغمبر علی السلام مدینه ته سو خو هجرت وکنه نو نن دې ته سو سنه هجری چې دا سونه منځونه دي کنه نو دا دو دو رکعاته فرض ماسپخین دو رکعاته فرض مازیګر دو رکعاته فرض ماسوتانه دو رکعاته فرض فرضت الصلاه فرض کړی شوی او فرض منځ رکعاتین دو دو رکعاته سهارم دو رکاته او دغه ماخام یو دریو ثم هاجر النبي صلی الله علیه وسلم دا ټکی راغی بیا هجرت وکړ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د هجرت نه پس بیا الله پکې لک تغییر راوس د ماسپخین د دو رکاتو په ځای باندې سو شو سلور د مازیګر د دوو رکعاتو په ځای څو شو څلور د ماسوتن د دوو رکعاتو په ځای باندې څو شو څلور د سهار مونځ هم داسې په خپل حال پاتې شو ښه څنګه دی ففرزت نو بیا فرض کړی شو د سحر او د ماخام نه بغیر اربعن سلور وترکت صلات السفر او پاتې کړی شو منځ د سفر علی الاولا په اولنی حالت د دې وجې نه معلومیږي چې د ما په سفر کې د ماسپخین فرض سلور نه دي ښه هغه دوه دي داسې به نه وایې چې یاره اجازه ده که سلور کې او که دوه کې د سره په سفر کې سلور رکاته فرض شته نه ماسپخین هم دوه رکاته فرض مازیګر هم دوه رکاته فرض ماسوتن هم ده تابعه عبدالرزاق عن معمر باب قول النبي صلی الله علیه وسلم دا باب دی د دې قول له پیغمبر علی السلام پیغمبر علی الصلاۃ والسلام په دې یری د چربا په دې صحابه او په دې ماجر د لوی کرم کړی دی خورا به د دوی هجرت مخربه او دا دې چې ته د خپل وطن نه راغلی او بیا ته لاړ شي دلته دی افسوس معنی کوي و مرسیته او افسوس کول د رسول الله لمن د هغه چا د پاره ماته به مکه چې هغه مړ شوی دی په مکه کې رسول الله سلام به هغه خلکو باندې افسوس کو چې صحابه او هجرت کړو خو مکه ته تلی او په مکه کې دغه شو مړ شو حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم عن الزهري عن عمرو بن سعد بن مالك عن ابيه قال سعد بن ابي وق دا سعد بن مالك دا مالك ما ابي وقاص تخا سعد بن ابي وقاص قال دی وی دی حج ته تلو په حج کې مکه کې سخت بیمار شوی رسول الله پښتنه لورغی عادنی النبی صلی الله علیه وسلم پښتنه وکړه زما پیغمبر علیه السلام عام حجت الوداع په کال د حجت الوداع کې الکه د سشي پختنه کوله یعنی من مرض یعنی دا غ بیماری نه خو د سی بیماری و اشفیت منه چې زه ور نږدې شوی وم د دغه بیماری نه علی الموت په مرګ بس زما مرګ حالتو د ژوند مې امید نو فقلت نو ما وته وی یا رسول الله اې دا الله پیغمبره بلغ بی رسیدلې دې ما ته مینل وجع د بیمارۍ نه ما ته را هغه چې تی ویني حضرت نن زه د بیمارۍ کم مقام ته رسیدلم د مرګ حالت کې وانا ذو مال او زه خاوند د ډیر مال یم ولا یرثنی او میراث نو لی زمانه الا ابنه لی واحده مگر یو زما لور دغه وخت کې د ده بچي لا نه وخه یوه لور یې وه نو صاحب یو لور مې ده په اولاد کې افاتصندقو ایا زه صدقه وکم بسلوسه مالی په دوو سلوسو د مال زما مثلا درې زر روپۍ دي نو دو زر روپی دغه کم صدقه کم نو قال رسول الله وی لا نه دونه مکوه اوس دی وخت کې چې د مرګ په بیماری باندې نو دونه مکوه نو بیا وی فاتصدق آیا ز صدقه وکم بشتره پنیم مال درې زره دی یو نیم زر نو قال پیغمبر علیه السلام وتوی چې الثلث که وصیت کې او خیرات کې نو په درې مکه و درې باندې یا صاد او ایساده خو ګوري وسلس کثیر دا سلس هم ډیر دی ځکه چې د بیمار په حالت د بیماری کې ریا د سونه زوري خو د سلس نه خو زیات دغه نه کنه نو چې ته خپل زور پوره کې خدا ډیر شو انک یقین دا ته چې مرشي او ستا وارثانو ته مال پاتې شي نو دا د دینه خدای دام خدای الله د دې اجر درکې انک یقینا ته چې انتصر ذریتک چې ته پرې د خپل بال بچ اغنیا مالدار خیرون دا ډیر خدی من انتصرهم چې ته پرې د اغوی عالتا فقرا یتکففون الناس اغوی لا سننسی د سوال په وخت کې خلکو ته قال احمد بن یونس عن ابراهیم ګورې د خپل بال بچ باندې چې دا خرچه تاسو کوي دا مازیګر انډې یو سه پروټ یو سه دام رو صدقه ده ښه ولست بنافق او نه ته خرج کوون کې نفقتا خرچیلا تبتغي بها چې ته طلب کې په دې باندې وجه الله درزا د الله خپل کور ته شی وړي خو مقصد دې په د الله رضای الا اجرک الله بها مگر الله به تا ته اجر درکړي د هغې حتی اللقمه تر دې پورې چې ګله نوړی تجعلها چې ته یې ږدې فی فی امراتې کا په هغه خوله د ښځې ستا کې نوړی راوالې د خپلې بیبي خوله کې ږدې چې الله رضا شي قلت یا رسول الله ما وی اې د الله پیغمبره د صحابو نه به زه رستو پاتې کېږم که نه اخلفو ایا زه به رستو پاتې کېږم بعد اصحابي پس د اصحابو زمانه غالبا د دغه کړی دی چې زه به رستو پاتې کېږم که نه وایي داسې د علامونه معلومیږي چې ته به پاتې کېږي نو بیا دې شکایت کوي چې زما ملګري صحابه به ځي جنت ته او زه به په دنیا کې هم دغسې ګرمي او یخنۍ تېروم نو او خلفو ایا زه به رستو پاتې کېږم بعد اصحابي پس د اصحابو زمانه نو قال رسول الله ورته وایي د مسلمان زندګي ګورې دا د خیر او د برکت ده چې څونه دی ژوندی وي الله خیر ورکوي انک یقینا ته چې لن تخلف تبرست پاتې نکړې شي فتعمل عملا چې تو کې یو عمل او تبغي بها وجه الله او تر طلب کې پاغي درزا د الله الا ازدت به مگر تب زیات کې په دې عمل سره درجه انسان له درجه ورفعت نو چتواله په جنت کې بیا وته رسول الله پیشمګویی کوي دا به د وحی په ذریعه وته معلومه وه وی الله بسانه ډیر کارونه علی خان ستا د وجه نه الله ډیرو خلکو ته فایده رسي او ستا د وجه نه الله ډیرو خلکو ته نقصانونه رسي د حضرت عمر صاحب په زمانه کې بیا دی کمانډر و کنه چې کمانډر و دا دغه نه دی د د ایران د علاقې کسرا حکومت دا چې فتح شوی دی د په کمان کې فتح شو نو مسلمانانو ته فیدی ورسیدی دا پوخانو باندې دا بارونه بارونه سونی او دا روپی او دا مالونه دغه ته راوړل مدینه ته خلکو ته مسلمانانو ته فیدی ورسیدی او د کافرو په سو شو کورونه روان شو روان نشو خا اللهم امزه یا الله ته کامل کې او پورا کې دی اصحابي د پاره د اصحاب زما هجرتهم هجرت داوی ولا تردهم ربت دی مو واپس کې علا عقابهم پخپل پوندو چې واپس بیا لاړ شي مکې ته لكن البائس لیکن بدحال سعد بن خوله هغه سعد بن خوله د ډیر مخلص صحابي دی خو دی مدینه ته مکه ته تلو او بیا ملته دغه شو مړ شو نو پیغمبر سم داغه باندې افسوس زکه کوي چې هغه د مدینه دغه پاتې شو چې دی خښ شوی په مدینه کې وي لیکن دلته دا دی چې ته پرې د خپل وارثان خیر دی بیا ما وی ژوندې پاتې شو بیا د اولاد شوی دی ډیر په دې بخاری کې راځي کنه یو د بچی دی عامر ابن سعد دا د بچیو زه بس دی